يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بعض ذهنونو کې دا خبره راځي رونو چې مړه دا څرخ هم خلیفه دی دا خو موږ لیدلی نه دی دا نبی چې موږ منلی وو محمد مصطفی صلی الله وسلم موږ منلی دی که نه دی په یو اواز یې منلی دی که نه دی چا لیدلی دی په هغه وخت کې چې افغانستان ته صحابه و ایما اسلام را ورسوو زمونږ غوندې بدبختو خلکو ته د صحابه و په وینو اسلام راغی په هغه وخت کې د مونږ نه چا نبي لیدلی چا لیدلی او که چا ایمان نه وی راوړی نو د ابه د دنیا نه مؤمن ته که کافر کافر رونو لیدل شرط نه دي د خلیفه ځکه ابوبکر رضی الله چا لیدلی د مدینې خلکو لیدلی د د حکامو او د بادشاهانو ډولونه، ډولونه، چمبې، هغوی به دا چغې وهلې، که ابوبکر بغدادي رښتیا خلیفه وي نو ځان دې وښیي، ځان یې وښودو، د د د په عراق کې په مر په مرکزي او جامع مسجد د موصل کې یې لمونځ ورکړ، یو ښایسته نوراني چهره، د الله د دین تابع سړی، ټول عمر مجاهد او څه عمر یې په په په د امریکایانو په جېل کې تېر کړی. لکن هماغه علماء هغوی به ځان ته نورې بانې خو به کوي هغه علماء نه دي چې کوم د خلکو په ذهنونو کې شبهات اچوي علما نه دي هغه دربارین مولین دي هغه علما سو دي هغه د شیطان تابعدار علما دي رونو والله زمونږ د ټولو مسایلو حل دا په اسلام کې دی او اسلام بغیر د بغیر د خلافت نه نه ژوندی کیږي اسلام بغیر د خلافت نه نشي راتلی زموږ تاریخ په دې ګواه دی. زما نبي علیه الصلوة والسلام اسلامي نظام نافذ کړی و. په ټوله دنیا باندې یو مشر موجود و، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، د اسلامي دنیا. د هغې نه بعد د ټولې اسلامي نړۍ یو مشر موجود و، ابوبکر رضی الله عنه. د هغې نه بعد د اسلامي نړۍ ټول یو مشر موجود و، عمر رضی الله عنه. د هغې نه بعد د ټولې نړۍ اسلامي نړۍ یو مشر موجود و چې هغه عثمان رضی الله عنه او د هغې نه بعد بیا علي رضی الله عنه او د هغې نه وروسته د امویو او عباسیو دور شروع شو خو خلفاو نه بغیر زمونږ خیرالقرون نه دي تېر شوي چې خلافت وجود لري او بیا هم سړی په تنظیم کې شپې ورځې تېروي دا د جاهلیت وخت دی دا د جاهلیت مرګ مرګ دی چې په دغه حالت کې ورته مرګ راغی ای مسلمان وروڼو خپل مرګ مه خرابوئ اې د تنظیم مجاهدینو اې تنظیم پرستو مجاهدینو والله د یو کس د نام د ښه کولو دپاره چې هغې در باندې مړۍ غټه شي او د هغې در باندې نوم غټ شي د چا د نوم د غټولو دپاره خپل مرګ مه خرابوه د جاهلیت په مرګ باندې ځان مه وژنه وروڼو بله دا شبهه خلکو ذهنونو ته راځي چې دا ابوبکر بغدادي خو ټولو مسلمانانو نه دی ټاکلی ټولو مسلمانانو نه دی ټاکلی نو دا د نړۍ د د اسلامي نړۍ ټول مسلمان به یو ځای ته راجمع کېږي نو بیا به اسلامي مشر ټاکي دا چېرته زموږ په اسلامي تاریخ کې شوي دي ایا نبي علیه السلام ټولو خلکو منلی و ایا ابوبکر رضی الله عنه دا چې خلیفه کېده نو د ابوبکر رضی الله عنه د ټاکلو دپاره د نړۍ ټول مسلمانان راجمع شو که نه په مدینه کې یو چند خلک راجمع شو عمر رضی الله عنه چې بیا ټاکل کېده د دې د ټاکلو دپاره ټول مسلمانان راجمع شوي دي که نه هغه یوازې د ابوبکر رض په خوله باندې وټاکل شو، بیا عثمان رض چې ټاکل کېده شپږو کسانو ټاکلی دی او همدغه شانتې د علي رض ټاکل شوي دي. علي رض ته خلک راجمع شو، د عثمان رض د مرګ لویه دردناکه واقعه وه، عثمان رض شهید کړی شو، د هغې نه بعد خلک راغله علي رض ته، ته خلیفه شه، صرف د مدینې چند خلک ورته راجمع شولو، او د مسلمانانو عامه تباهي کېږي او که ته خلافت په لاس کې وانخلې هغه خلیفه شو ابوبکر رضی الله چې ټاکل کېده علي رضی الله ورسره مخالف و شپږ میاشتو پورې علي رضی الله بیعت نه دی کړی د ابوبکر رضی الله سره سعد رضی الله ورسره چې د انصارو د قبي د مدینې د یو لوی قوم مشر هغه ورسره بیعت نه و کړی لکن په دغې کسانو په بیعت نه کولو باندې ابوبکر رضی الله د خلافت نه ونه غورځېده د هغه خلافت باطل اعلان نه شو ای ځان ته شبهه اچوونکو ملیانو ای ځان ته شبهه اچوونکي خلکو په شبهو کې ځان مه اچوئ والله العظیم ابوبکر بغدادي دا یقیني خلیفة المسلمین دی عقیده یې د توحید ده په عالم اسلام کې د هغې دونه مؤیدین دي الحمدلله چې نن په ګڼو ملکونو کې د هغوی جبهات کلاو دي، ولایتونه ورسره دي، اسلامي احکام نافذ دي. دا د ولایت خراسان دا ډېر ورکوټې ورکوټې برخه ده، ورکوټې برخه د خلافت اسلامیه په مجاهدینو کې کمزوري او لږ او لږه برخه چې ورسره ده هغه ولایت خراسان دا مونږ یو. الحمدلله په لیبیا کې، نیجیریا کې، په مصر کې، په عراق او په شام کې، او دا رنګې په چیچنیا کې او داسې نورو ملکونو کې لله الحمد د مسلمانانو سره ډېرې غټې غټې مځکې دي او په هغې کې د قرآن کریم او د پیغمبر د سنتو حکومت دی وروڼو دا شبهه د بعضې خلکو ذهنونو ته بعضې غلط مولیان وراچوي چې دا خو مړه عامو مسلمانانو خو اتفاق پرې نه دی راغلی که نه نو د اتفاق خبره مې در وښودله چې دې نه بعد په دې شبهې کې پرې نه یوه بله شبهه د خلکو ذهنونو ته راځي او هغه ده چې مړ ملا صیب عمر هغه امیرالمومنین و او په دې وخت کې ابوبکر بغدادي خلیفه شو او په حدیث کې دا هم راځي چې یو خلیفه موجود او بل خلیفه راشي نو دا رستنی قتل کوي چې اختلاف ختم شي وروڼو اول دا خبره په دې ته ذهن کلاو کوي ګوره چې ابوبکر بغدادي په داسې وخت کې ټاکل شوی دی او امیر شوی دی او خلیفة المسلمین اعلان شوی دی چې ملا صاحب عمر وفات دی ملا صاحب عمر وفات دی څوک وایي چې وفات دی دا د طالب ميډيا دا د امارت اسلامي خپله ميډيا هغوی دا اقرار دی چې دوه کاله او درې مياشتې مخکې ملا صاحب عمر وفات دی خو طالبانو د هغه مړينه پټه ساتلې وه زمونږ دا يقين دی چې دوه کاله او درې مياشتې نه دا ايس آی ډېر پخوا وژلی دی دا ايس آی د پاکستان ډېر پخوا وژلی دی او د دغه اختر منصور خائن په لاس يې وژلی دی نو فلهذا د ابوبکر بغدادي خلافت او د هغه خليفه کېدل په داسې وخت کې راغلي دي چې ملا عمر وفات دی نو د ابوبکر بغدادي په خلافت باندې هېڅ اعتراض نه واردېږي يو دويم دا که فرض کړه ملا صاحب عمر دا خو يقيني خبره چې وفات وو خو وفات نه دی ځه ژوندی دی ملا صاحب عمر کله ویلي دي زه خو زه خو افغانې یم او الحمدلله ملا یم او همدغه سب د امارت کې ومه ما خو کله هم د ملا صاحب عمر نه دی اورېدلي چې زه خلیفة المسلمین یم او ای خلکو راځئ ما سره بیعت وکړئ تاسو اورېدلي دي او کله هم دا ویلي دي چې یاره زه ډیورن کرښه نه منم او زه په پاکستان باندې ورځم او دا د طاغوتي حکومت دی او د کافر حکومت دی او دا کافر حکومت د مینځه وړم تاسو اوریدل دي د ملا صاحب عمر نه کله چې زه د ډیورن کرښه نه منم زه تورخم سرحد نه منم زه په دې کفارو باندې ښکته پاکستان باندې ورځم دا مې اوریدلي دي نو چې یو سړی د یو سړي حکومت ځان محدود په حدودو کې ساتي حدود مني او حدود چا ټاکلي غیرمسلمو انګریزانو موږ ته حدود ټاکلي دي، دا د ډیورنډ کرښه ده، دا اخوا پاکستان دی او دې خوا افغانستان دی او اخوا تاجکستان دی، دا حدود موږ ته چا ټاکلي دي؟ دا پولې چا ټاکلي دي؟ کفارو که نه؟ دا خو څه زموږ نیکونو صحابو خو نه دي ټاکلي که نه؟ دا خو موږ ته کفارو ټاکلي دي، موږ مسلمان یې واخیستو تقسیم یې کړو، مسلمان یو جسد دی، یو جسد، مسلمان یو جسد دی. همدغه کفارو زمونږ جسد واخیستو ټوټه ټوټه یې کړو چېرته چې مسلمان دی چېرته چې مسلمان دی نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي مسلمان د مسلمان دپاره د یو جسد حیثیت لري که په دې یوه ګوته دې درد وي ټول بدن به ورسره درد کوي که په دې نوک دې درد وي ټول بدن به ورسره درد کوي نن زه ولې په مسلمان نه دردېږم؟ زما سني ورور نن په عراق کې په بې دردۍ باندې او په دې وجه باندې قتلېږي چې نوم یې عمر دی چې نوم یې ابوبکر دی زما یو مسلمانه پېغله خور په عراق کې په دې باندې بې عزت او بې فته کېږي چې نوم یې عایشه دی نوم یې حفصه دی او زه د افغانستان مسلمان، زه د ولایت خراسان مسلمان او زه په دغې خور ونه دردېږم، زه په دغې ورور ونه دردېږم، نو بیا زه مسلمان نه یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو وايي چې مسلمان یو جسد حیثیت لري، داسې بدن هم لا چېرته وي، داسې جسد هم لا چېرته وي چې په یو لاس یې درد وي او نور بدن یې ورسره درد نه کوي، په سر یې درد وي او نور بدن ورسره درد نه کوي، په سر یې تبه وي او نور بدن دې ورسره په تبه نه وي. رحمه الله نه اورېدلي دي چې زه خلیفه یم راشي ما سره بیعت وکړي یا زه دا حدود نه منم زما په پاکستان باندې حمله ده دا مې اورېدلي دي همدا هر اختر کې ورکوټي اختر کې او غټ اختر کې د ملا صاحب عمر په نوم باندې پیغامونه راځي چې زه ګاونډي هېوادونو ته متقابلانه احترامانه هیله لرم هغوی نه باید هغوی نه هم دغه شانتې هیله لرم او ما نه باید هغوی دغه هیله ولري چې یو د بل په حدودو تجاوز ونه کړو خلافت کې هم دا حدود وي خلافت اسلامي حدود پیژني په خلافت اسلامي کې به د انګریز پولې د منځه ځي په خلافت اسلامي کې به د انګریز پولې له منځه ځي اے افغانه اے افغانه دی اشرف غنی مرتد چې ته دوکه کړی یې چې زه به جهلم ګټم او زه به دا ګټم ته به اسمان وګټې ته به مځکه وګټې د امریکا غلامه ته ځان نشي ګټلی ته خپل عفت او عزت نشي بچ کولی دا به خلافت اسلامي وي انشاءالله چې په دې په دې د ډیورنډ په پوله باندې او تاجکستان طرف ته ازبکستان طرف ته دا پولې پولې به ختمېږي مسلمان به یو جسد بېرته جوړېږي د مسلمان دا تیتو فرع اعضا دا به خلافت اسلامي راجمع کوي انشاءالله او د دې نه به بېرته یو جسد جوړېږي هغه وخت به راځي انشاءالله چې مسلمان به مسلمان به که په چين کې ځورېږي نو دلته به پرې په ولايت خراسان او په په بغداد کې او په شام کې به پرې مسلمان ځورېږي. که يو مسلمانه خور په امريکا کې اواز کړي چې اې ابوبکر بغدادي زما عفت پايمالېږي زما عزت پايمالېږي په امريکا کې نو د خلافت اسلاميه مجاهدين او لښکرې به ور روان وي او هغه عزت د ګټلو لپاره دا کار به څوک نشي کولی د دې پولو نه منونکی فقط او فقط خلافت اسلامیه دی نه تنظیم دا کار کولی شي او نه دا غلام حکومتونه دا کار کولی شي او بله ورځ زموږ د خلافت اسلامي مجاهدینو د آی اس آی میجر و میجر یو جنرال یعنی جنرال په حیث باندې میجر هغه د هغه د خولې دا اقرار دی چې زه د پاکستان نه به چې راتلم تر ترخمه پورې نو هغه ځای نه به د پاکستان استخباراتو ګاډي کې راتلم د پاکستان د جواز جاسوسانو په ګاډو کې او چې ترخم نه به راواوښتم دلته به راته د افغانستان د استخباراتو ګاډی ولاړو او زه به یې په داخل د افغانستان کې به دی ګرځولم الحمدلله زمونږ د مجاهدینو په لاس او د خلافت اسلامي په تېره توره باندې په خپل انجام ورسېدو او ان شاء الله ښه ډېر حالونه یې ویلي دي هغې پسې زموږ مجاهدین هڅې کوي او تحقیق کوي ان شاء الله وروڼو د خلکو په اوازونو دوکه نه شئ هر سړی ځان داسې ښیي چې زه خو غوړ پړ یم او زه خو نرم یم او زه خو داسې یم او زه خو دا او هغه هغه یو خشین او یو زیږ او بلا او مردار شی وي هغه څوک به ستاسو د عزت خیال ساتي هغه څوک به ستاسو د مال خیال ساتي هغه څوک به ستاسو د وینې او ستاسو د بچو او ستاسو د عزت خیال ساتي چې والله العظیم چې څوک شریعت نافظوي څوارلس کاله ستاسو په دې منطقه کې امارت اسلامي حاکم و چا ته یې ټکی ښودلی دی والله زما مسلمان وروڼه توحید نه نه دي خبر او بله ورځ مې د یو ماشوم نه تعویز لرې کولو نو ما دا شرک دی دا ما چوي دا تعویزونه نو هغه به خلکو ته توحید وښیي د بنګو او د چرسو نه عشر اخیستل عشر د څه رقم شي نه اخیستل کېږي ما له لږ جواب راکوي د عشر د حلال شي نه اخیستل کېږي که د حرام شي نه لږ جواب راکوي د حلال شي نه او چې یو شي ته حلال ونه وایي نو هغې نه عشر نه شي اخیستلی کوم شي نه چې ته عشر اخلې هغې ته بس ته حلال وايي ستا عقيده به د هغې د حلالوالي وي اې امارت اسلامي تا چې تر پرونه پورې د بنګو او د چرسو نه عشر اخسته تا دې ته حلال ويل ستا عقيده د حلالو وه او حرامو ته چې سړی حلال وي هغه مسلمان کافري نو د کافر خو څه داسې داسې ببره لکۍ نه چې شاته ورپسې داسې دخیږي او دوړي کوي او یا غټ غټ کورونه یې چې هر سړی ویني او یا یا داسې د اوښ په شان ته شي دا کفر او رمباړې پسې وهي کفر خو ویل دی ته چې د اسلام ماتوونکي څیزونه وکړي د لا اله الا الله ماتوونکي څیزونه وکړي کفر هم دغې ته وایي رونو بلې خبرې ته هم ذهن راړوم هغه دا چې زمونږ د دې منطقي خلک اکثر داسې کار وکړي چې لږ شانتې د ویرې حالت راشي یو ځای کې جګړه جوړه شي نو بس دا کډه د پښو په شان ته په خوله کې ونیسي او روان شي چېرته ځي لاندې مه ښکته شه لاندې څوک دي لاندې هلته انبیا دي ته چې چا لځي هلته انبیا دي صحابه دي هلته د چا حکومت دی هلته اسلامي نظام دی که نه هلته کفري نظام دی که هغه ته کفر وایي او دلته اسلامي نظام وي نو ما ته ووایه چېرته په تاریخ د اسلام کې هم دا شوي دي چې د دار اسلام نه کډه واخله او دار کفر ته ځه دار اسلام دې ته وایي چې چېرته اسلام نافذ وي او دار کفر دې ته وایي چې چېرته کفر نافذ وي دا هم چېرته شوي دي دا کوم نبي ویلي دي دا کوم صحابي ویلي دي دا کوم کوم امام ویلي دي ای مسلمانه دا کوم عالم ویلي دي چې هجرت هم د دار اسلام نه جایز دی دار کفر ته دا هم چېرته شته دا هم چېرته شته؟ او ای چې د مسلمان او د کافر جنګ وي په دې کې لا منځګړتوب چا ویلی دی؟ په دې کې هم دا منځګړی وي په دې کې هم دا ثالث او دریم وي یو طرف ته د کفر قوت دی او بل طرف ته د اسلام قوت دی او ته پکې منځګړی ته پکې ثالث ته په یو طرف کې نه دا خو دا خو نشته اسلام او کفر دا دوه طرفونه دي دوه قطب دي دا نه جمع کیږي او د دې په منځ کې ثالثتوب هم نشته درېمګړتوب نشته چې زه درېمګړی یم یا به کافر پاتې کېږي یا به مسلمان پاتې کېږي دا اوس کوم ځای کې راغلي دي په کوم کتاب کې دا هجرت موجود دی چې کډه واخله او د دار اسلام نه د شریعت نافذ دی د هغه ځای نه لاړ شه او د کفر د حکومت خواته ورشه دا کوم هجرت دی والله زه د دې نوم نه پېژنم دا کوم هجرت دی بس بل هجرت نشي کېدای خو د شیطان هجرت بعید شیطان هم چې اذان واوري بس منډه کړي زموږ مسلمانان هم چې کوم ځای کې د شریعت نوم واوري چې شریعت نافذ شو بس د هغه ځای نه منډه کړي بیا امني شوه او هغه مرمۍ او هغه چره او هغه پارچه چې تا دپاره نوشته ده که ستا ایمان دا يي چې د بل چا چره هم په ما لګېږي، د بل چا دپاره جوړه شوې مرمۍ ا په ما سړېږي، که ستا ایمان دا يي خو مؤمن نې، په خپل ایمان دې غور وکړه. په ایمانیاتو کې دا ده چې تقدیر د خیر او شر د الله له طرف نه دی. کومه مرمۍ چې زما دپاره لیکل شوې ده او زما په بدن به سړېږي، والله هغه د بل چا په بدن نه سړېږي. په کوم په کومه ثانیه او په کوم ساعت او دقیقه کې چې زه مرم، هماغه به مرم دا ماته الله لیکلي دي د هغې نه زه مخکې او وروسته کېدی نه شم خو دا چې په تار اسلام کې مړ شم دا به زما دپاره لوی اعزاز وي دا به لوی عزت وي ولې دا موږ بې کوره دا زموږ ماشومان ماشومان نه دي دا زموږ زنانه زنانه نه دي دا د مجاهدینو زنانه او ماشومان تاسو ته ماشومان او زنانه نه ښکاري او دا به څومره خجالت وي څومره به خجالت وي چې زمونږ لښکر ان شاء الله زمونږ لښکر په طرف د ښارونو ور روانې دي دا فکر ونه کوي چې مونږ به همیشه دپاره ښارونو کې اوسېږو دا ښارونه مونږ نسو د کفر د لاسه د دې کفر نه به دا ښارونه لاسته راوړو اسلامي نظام به پرې نافظوو زموږ دا جګړې په طرف د ښارونو روانې دي بیا به په کومو سترګو باندې ته بېرته دې منطقې ته واپس کېږي ای مسلمان وروره ته خو نن پرون د اسلام نه تښتېدلی وي کفر ته د دار اسلام نه دار کفر ته تللی وي او چې بیا دار کفر ته درپسې جګړه ته راغله هغه ځای نه به بیا راځي نو لږ شرم به نه کې وروڼو چې څوک هم وي داسې مه کوئ دا کار نه کوو چا ته سوال چې الله ته وګوره مه ځه الله ته وګوره مه ځه ستاسو په بقا او په نه بقا کې زمونږ څه مونږ ته څه فایده نه شته تاسو هسې هم زمونږ مټې نه قوي کوئ د خلافت مټې نه قوي کوئ ملا یې نه قوي کوئ خو ستاسو د ایمان مونږ وږي یو چې خپل ایمان مه خرابوئ دار اسلام پرېږده او دار کفر ته ځه په دې خو ایمان خرابېږي معنا دا شوه چې ستا ولا او ستا دوستي د هغې خلکو سره ده او که تکلیف وي نو تکلیف خو په دا خو په خپله نېټه باندې دی والله بې نېټې تا ته تکلیف نه رسېږي که په هر ځای کې دا به دا به در رسي او که دا مرګ په نېټه نه وی او د اسبابو والا خلک نه مړه کېدی نو بیا خو بیا خو به د دنیا کې د خلکو د وجې نه زیم نه وی زمونږ او ستاسو په مخ کې څومره خلک مړه شو زه به د تاول حساب کوم زما په مخ کې چې کوم بادشاهان مړي دي؟ اووه دانې خو زما د ژوند په دې افغانستان کې زما په ژوند کې اووه بادشاهان مړه دي نو که چېرته د اسبابو د موجودیت په وجه باندې څوک بچ کېدی نو دا به بچ شوی که نه او ټول هغه دي چې یا د روس غلامان یا د امریکې غلامان دي ورونو نن چې غلام ابن غلام مرتد ابن مرتد مرتد د مرتد زوی غلام د غلام زوی او هغه نن لافه کوي چې زه به داعش د اچین د ولسوالۍ نه به د دې وجود پاک کړم د خلافت اسلامي سره الله مل دی د خلافت اسلامي سره والله العظیم الله مل دی الله یې ملګری دی زمونږ په دې ټوله جګړه کې په دې ټوله جګړه کې شپږ مجاهدین شهیدان شوي دي هغې کې دوه هغه مجاهدین چې مین یې کېښودو خپل مین ترې انفجار وکړو او نور په مخامخ جګړه کې زمونږ صرف یو مجاهد شهید شوی دی دغه درې نور په هوانونو فارچو باندې لګېدلي دي والله العظیم دا درته وایم دې کې دروغ نشته زمونږ ټول څو مجاهدین شهیدان شوي دي په دې جګړه کې شپږ مجاهدین او هغوی په دې کاذبه میډیا کې څه اعلانوي درې سوه شل او درې سوه شپېته او روزانه سل سل پې اضافه کوي روزانه پې څه پنځوس او شپېته ور اضافه کوي او زمونږ شپږ مجاهدین شهیدان شوي دي لله الحمد الله رب العالمین دی ول جنت فردوس نصیب کی او الله دی سره موږ ملګری کی د دین په دفاع کې شهیدان شوی دي د اسلام او د توحید په تنفیذ او تحقیق کې شهیدان شوی دي الله رب العالمین دی سره موږ په جنت فردوس کې ملګری کی هغه ته ضرورت و الله ولا لاس راوړل او بیا مردار پراته و پر سیدلې خېټه همدغه زمونږ مجاهدینو ورته موقع ورکړله چې پرې شي دا مرداران پورته کړي په دې دومره جنګ کې د دوو هفتو په جنګ کې هغوی هغه خپلې پوستې ته فقط راغله هغه هم چې مجاهدینو عقب نشیني وکړه تکتیکي جنګ د وجې نه د شکست د وجې نه نه پرې چې دا مرداران پورته کړي چې دا منطقه د بوی نه صفا شي او بله ورځ به بېرته حمله وکړي انشاءالله هغه اسلحې لاس ته راغلې د مجاهدینو چې مخکې زموږ مجاهدینو سره نه وي الحمدلله د هغوی دا شکې او د هغوی زګویکې بېرته د هغوی په جازونو باندې غړمبېږي او ولي یې زموږ مجاهدین یو انچ شاته نه دي راغلي یو انچ د پخوانو موازیو نه او د هغوی د هغوی هغه تبلیغات په څومره حد کې دي مد مدو کې کېږي ورونو په دې مدو کې کېږي والله العظیم دا خلک زموږ تباهي غواړي هغه نن د عیسی بچی دی د افغانستان د نمایي نه زیات حکومت دا د عیسی د پاکستان د عیسی غلامان دي شینواری قوم دوکه کوي چې موږ ستاسو نمایندګان یو او موږ به تاسو د داعش د پنجو نه خلاص کو موږ به داسې وکړو موږ به داسو ته به اسمان راکته کړي او ځمکه به اوچته کړي او دا ونې او بوټي به داسې غټ غټ شنه کړي ته تا کړي څه دي او دا ګوره دعوه نه ده والله العظیم چې هغوی د عیسی غلامان دي ورونو د خلکو په خبرو باندې مه دوکه کېږئ که د چا خپلوان وي او کړی تېري وي راوغواړئ دا اسلام دی خوشحاله خوشحالي ده والله العظیم د رزق د وجې نه شله ګیدړه نه مري شله ګیدړه دې ګیدړانو ته په دې په دې په دې دغه کې رزق څوک ورکوي په دې غرونو کې او بیا شله ګیدړه هغې ته رزق څوک ورکوي د دې تیږو په منځ کې چینجي اوسېږي دې ته رزق څوک ورکوي د رزق نه والله کوم له شي خو که مرګ درته راغی او په داسې حالت کې مړ شو چې د خلافت اسلامیه د بیعت در سره نه او یا د خلافت اسلامي په دښمنۍ کې مړ شي یا داري کفر کې مړ شي نرورا فسان بعد ويريا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم